دویم باب شو دویم باب دی نو پدی پدی دویم کې باندې داغه بلعت شوی د خلاصو اوس نشم ویلې دویم باب کې باندې داغه بلعت شوی پینځه په پکې واجب دي الانفال لله لپاره غنیمتونه د الله په اختیار کې دي او اته په پکې سوي قوانین دې د دې دعوی لپاره چې قاتلوم حتا لا تكون فتنه نو جنگ به څنګه کو الله برت اته قوانین دا غي خو په دې مې سکی بس دغه لاندې خلاصه ده اخیر کې به بیا د مؤمنانو پنځه دا دغه د خلکو پنځه قسمونه برته جوړي په اخیر کې هغه برازي واعلموا پوشي انما غنمتم چې یقینا هغه شی چې تاسو غنیمت کړل من شي ان دا تفصیل دا ول داوی دی الانفال لله غنیمتونه د الله په اختیار کې دي ور رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اختیار کې دي څنګه دا په اختیار کې دي دا حکم پکې واوره دا دا حکم دی پوه شئ چې انما غنیمتم یقینا هغه شی چې تاسو غنیمت کړی دی من شی ان هر شی چې دی فان لله خمسه یقینا الله تعالی لره خمسه پنځه مې صدا غیدا د الله دا نوم وي د تبرک د پاره دی ښا تبرک د پاره د الله تعالی نوم ذکر کو چې الله تعالی د پاره وي نو الله څه کوي فالله په دغه خلکو تقسیمي اوس ګوره ولې رسول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د برخه رسول الله صلی الله علیه وسلم برخه وا په غنیمت کې په 15 سي چې په غنیمت تقسیم شو نو دا 15 ما بیا تقسیمول شو نو په دې کې به بیا یو برخه د چاو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بوا نو هغه په هغه وخت ځکه چې اونکه دا هغه حکومت ټول نظام دا هغه په لاس کې وخت دونه براتل خلق بتل او راتل نو په هغه باندې با دا خلق به علم لراتل نو پاغي باندې باغه خرچه کول رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه علما وی سقطت بموته دغه برخه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات مبارک باندې څه شو دا ختم شو خاول ذل قربا بل د پاره د رشتہ دارانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله د رشتہ دارو ځکه د رسول الله رشتہ دارو د دین خدمت او د دین دغه کوم د مرسته په داسې وخت کې کړي و چې بل څوک نو نو هغه د پاره په کې برخه وی ښا هغه څوک بنو دغه بنو المطلب او بنو نوفل دغه چې کوم دي نوفل هغه او دغه دوه پکې نه ودا هغه داس نو کړی خدمت نو دا هغه پکې نه ونه د دې و پکې وی خدا پکې موجوده وا بعد وی دام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وفات سره اوس ختم شوی دا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو نو دا غي نفس نشته دی او که ورکی امیر المؤمنین دا خبره ده خو کله ورکوله فیدانو ته برخه ورکوله نو بیا به سي بیا به هغه زکات نه لې ها ولی ذل قربا د پاره د رشتہ دارانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ول یتاما بل د یتیمانانو د پاره دا دغه ول مساکین بل د پاره د مسکینانو و ابن السبیل او د پاره د مسافرو د مسافرو د پاره هغه د پاره بدا برخه تقسیمیږي ان کنتم آمنتم بالله نو دا یغه پنځمه برخه شوه باقی څلور خو پرې خو دی سلورو کې خو بیا معلوم دی غد سنت او حدیث نه معلوم دي چې دغه به شیخ بیا تقسیمی کې د مجاهدین په ترتیب باندې للراجل سهمن وللفارس سهمان پوښوی د پیدل سړی د پاره به یو برخی او د دغه د پاره چې کوم دی د اسواله د پاره به دو برخی هغه اسواله په باب کو سوکړه هغه بیا لک تفصیلات دي ها هر ګاډه پکې ناراضي چې جدای راتله د حق او د باطل یوم التقل جمعان په هغه ورځ باندې چې مخامخ کې دي دوه ډلې دی یو بل سره والله علی کل شیء قدیر الله تعالی په هر یو څه باندې قدرت لرونکی دی نو دا خو دا هغه تفصیل وته بیان کړو او ترغیب ورکو چې غنیمت په شری طریقه باندې څه کوي تقسیم کوي اوس دا غینه پته هغه دغه تلار چې الانفال لله غنیمتونه په اختیار د الله کې دی ولی دا غي وجه ذکر کین نه هم علت نه هم وجه اذ انتم بالعدوه الدنيا یاد کا په وخت کې چې تاسو وای بالعدوه الدنيا په غنیز دی غاړه باندې مدینه تا اے یو ډډه دا غره چې وا هغه مدینه طرف ته نږدې په دې باندې مؤمنان صحیح شو وهم او دا کافران چې وو بالعدوه القصوا فاغلر ډډه باندې او فاغلر غاړه باندې د مدینې نه ورکب او قافله چې وا اسفل منکم اغلان دې تیرې د تاسو نه په ينبوع مقام باندې قافله تیرې دا د شپږو میلو په فاصله باندې او کافران دا غین راځي په پروټیکشن دی خو ورته نو هغه دې کې څه مطلب دی دا ورته الله تعالی ذکر کوي چې ګورا کما تاسو مدد نکولې نو تاسو چې په کم جانب کې وای هغه جانب هم کمزور جانب هغه کې خپې خپې دې خورې وي پکې کنه نو یو داوا دیمه خبر دار چې قافله هم تاسو نه لري وا درې نمبر لخر د مضبوط را مخامخو نو تاسو نشو کولای خو ما او کړ الله وای دا مدد مو ما وکړو خا وهم ورک بوستل منکم ولو تواعدتم او که چرته تاسو وعده کړی وي د یو بل سره اے وخت مو مقرر کړی وي چې ابو جهل او لخر او تاسو لخر دا ویلې وي چې په فلانی ټیم باندې به یو بل سره مخامخ کیږو لختلفتم فی المیعاد نو خامخا تاسو به اختلاف کړو فی المیعاد په دغه وخت کې ابو جهل دی به هم نو راغلی هغه په ځړه کې بزان تیار راغلی او چې اسنه چې غالب شي را باندې مؤمنانو به دا ویل چې مونږ کم یو څنګه ورکړ دې مقابله تا خو الله وای نه غیر اختیاری ما یو بل ته مخامخ کړی غیر اختیاری مخامخ کړی ولکن لیقضی الله لکن ولکن جمعکم بلا میعاد لیکن الله را جمع کړی ملا ملاوی کړی بغیر د وعدینا د څه د پاره نو دا مقدر نه ذکر او باسه چې لام تعلیلیه ده نو چې معلل له معلل راو باسه د څنا چې مړکیږي بعد بینتن پس د چانا دا غکار دلیل نه پس دا غکار دلیل نه چې وی وی چې علی حق سوق دي و یحیا او ژوندې شي من هغه سوق حی چې هغه ژوندې پاتې کیږي عن بینتن بعد بینتن پس د واضح دلیل نه یا خدای چې مړی او ژوندې یا وای دین کفر او اسلام مراد دی لیهلک ادل پاره چې څوک کافر کیږي من الی هلک ادل پاره چې کافر شي من هغه څوک هلاک چې هغه کافر کیږي عن بینتن پس دلیدو د ښکار دلیلنا و یحیا او ژوند دی کیږي مسلمانیږي من هغه څوک حی چې هغه مسلمانیږي عن بینتن پس دلیدو د ښکار دلیلنا و ان الله لسمیع علیم او یقینا الله تعالی خ اورید پو اوریدون کې دی او پوهه دی څوک دا کافران فی منامکا په خوب ستا کې قلیلا لګو لګ وندی لتا او خپل دا کافر لګ دی پوښوی ولو اراکهم او که چرته خولې وی دا کافران تاسو ته تا تډیرو لفشلتم نو خامخا تاسو به کمزوري کړي وې د جنگ نه ولتنازعتم فی الامر او خامخا تاسو به اختلاف کړي وې په جنگ په کار د جنگ کې ولكن الله سلم لیکن الله تعالی سلمکم بچ کړی تاسو د جنگ د کمزوري او د اختلاف نه انه علیم یقینا الله تعالی پوهه ده بذات الصدور پاغه رازونو د سینو باندې کافران نبی صلی الله علیه وسلم د بدر نمک خوب ولیدو چې ډیر کم دي دایته وی راځي کم خلق دي ورزو پیدا خو شي او سوال دا ده چې د پیغمبرانو خوب خو بالکل صادق وي وحي وي نبی صلی الله علیه وسلم څنګه لګولې دا خو ډیرو اخو زر کسانو جواب دا غي علما دا کوي چې یو خداوا چې په مانوي لحاظ دا خلق کمو دویمه خبره دا چې په حقیقت کې دا خلق کمو ځکه په دې کې دوه قسم خلق وو یو قسم خلق دا چې به مړ کېدل په بدر کې یو قسم بداتو چې هغه برست ایمان راوړو نو چې کم پکې اصلي کافر پاتې کېدل کنه هغه ډیر کم وخه هغه ډیر کم پاتې کېدل نو په دې وجه الله تعالی ورته کم خپل چې دا لک پاتې کېږي دا نشته و اذ یریکموهم بل وګورئ ښا و اذ یریکموهم اذ التقیتم او دا یو لسم علت ته الانفال لله غنیمتونه په اختیار د الله کې دی ولی و اذ یریکموهم یاد کا هغه وخت کې چې او قول الله تعالی تاسو ته اذ التقدا کافران اذ التقیتم کله چې تاسو مخامخ کې دی دوی سره فی اعینکم پستر ګستاسو کې قلیلا لګو الله تعالی پستر ګو کې دا لګ راوستل په مخامخ یو خو د خوب واقع شو یو مخامخ چې کافرانو سره مخامخ شو نو الله تعالی دا کافرانو مسلمانانو ته داسې وکول چې دا خو لږ غونتی دي و یقللکم او تاسو هم لږ کړی په اعینهم پسترګو دا وی کی دا غي پسترګو کې تاسو کم شي په حقیقت کې هم مسلمانان کم خو غي ته بیا نورم کم ښکارا کیدل نو هغه ویل چې دا خلک دي دا خلک دي بس ورغلی پوه شو کنه الله په یو بل تکړه کړل ليقضي الله دې لپاره چې فیصله کوي الله تعالی امرن یو کار کان مفعولا چې ودا کار کی دن کې و الى الله ترجع الامور او خاص الله تعالی ته واپس کول شي کارونه ټولو تر دې پوری دا یولس وجه ورته ذکر کړی چې الانفال لله غنیمتونه په اختیار د الله تعالی کې دي اوس د دینه پس بیا را دا هغه دا داوی ته ها دوی می داوی تر دا کله به اولی داوی ته دی کله دوی می ته اوس بیا دوی می داوی تر چې جنگ وکړي د الله په لار کې څنګه وکړو دې ته ګوره په داسې کوا دا بل قانون د شپږم قانون د داوی ثانی لپاره یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو اذا لقیتم کله چې تاسو ملاو شئ د دې کافرانو کله چې تاسو ملاو شئ فئاتن د یو ډلې سره فئاتن د یو ډلې سره نو فثبتو کلک شي یو دار چې کلکواله کوي تخت ایما دویم نمبر وذکر الله کثیرا یاد وی الله تعالی ډیر لعلکم تفلحون دې پات تاسو کامیاب شي دریم واطیع الله ورسوله د الله حکم منی د رسول الله حکم منی دا خبره منی سلورم ولا تنازعو پخپل مینس کې اختلاف مکوي ولی کوم وکړو فتفشلو نو بزدل بشي کمزوري بشي وتذهب ريحكم او لار بشي قوت تاسو قوت د جنگ بدر نه لار شي واصبروا بل تکارو کوي او صبر کوي په مصیبتونو باندې ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی سره د صبر کوونکو نه دی بل سکارو کوي ولا تکونو کلذین خرجو بل صفت پردان کې دارا ولی چې مکه گئی دا دا صفت پردان نه لري کوي مکه گئی پشان دا کسانو خرجو چې غي اوتل من دیارهم د کورونو خپلونه بترن په تکبر سرا بتر ویل کیږي تکبر خلق سپک غنل حق ته کمزوري قتل ورئا الناس او د پاره د خودل د خلق ځان خلق د پاره د خودلو د ځان خلقو ته خلقو ته ځان خودلو داسې یو شو شای جوړ کړی وا ابو جهل کنا ورته وې نشو چې قافله بد شو هغه وې نه مونږه بدر ته ځو او په بدر کې به میله کو خو چې کنا او مونږ به الته کې دمه ګډو او خوراکونه وکاو او خان بالالو دا ته خوان به واخلو بدر کې او دا به مونږ یو جشن څه شي وی جشن فتح د کامیابی جشن به الله وی تراشا و یسدون عن سبیل الله او بندول دی خلق د لارې د الله تعالی نه والله بما يعملون محیط الله تعالی هغه عملونه لرا تاسو دی کوي محیط را ګیرون کې د علم خپل کې الله د دوی عملونه په خپل علم کې را ګیر کړی دي الله ته پته ده دا نو دای ورته قانون بیان ک په دې قانون کې بیا سو شي قو شپک شي چې کوم دنو هغه ورته بیان کړ پس بوتو وذکر الله کثیرا دا ټول چې دې طرز باندې بګورا نو مجاهد له پکار دار چې بدن کې دا صفات راولي دا صفات شو دا شپګم قانون شو اوس بیا لا چاول دا ویتا اول دا وتر الانفال لله غنیمتنا الله په اختیار کې دي نو دا غي دولسمه وجه بیانې ولې دا الله په اختیار کې دي وجه دا چې ګور شیطان راغی کنه میدان ته او او تختید پوښوی ځکه زما فرشتي راغلی وي نو د فرشتونه وډار شو کنه و اذ زین لهم الشیطان یاد کا پاغه وخت چې خسته کو دوی ته شیطان اعمالهم عملون خپل خپل عملونه سو هغه دا او چې راځي د مسلمانانو بنیاد او باسو دا کو دا کو دا خبره وی وقاله او ورته دی شیطان لا غالب لكم اليوم نشته دی غالب کیدون کې پتا سو باندې نن ورځ اس سو کو ابو جهل تراغه په شکل دغه باندې سراقه ابن مالک مدلیجی په شکل و تراغه لا ته سره ملاو کو یارا بغم مکه واغه سراقه نه یریدو ابو جهل زکه چې سراقه سره دغه قومي بدی و نو هغه وی داس نه چې دینه باندې شغاړي عمله وکړي ابلیس دغه په شکل لاغه وی زم د سره ملا غالب لكم اليوم وینن پتا سو باندې سو غالب نشته دی نو ابو جهل خمت ماین شو و انی جار لکم او ویز سیما د ملګری تاسو سره د تاسو مدد کوم د تاسو سره ملګری زم د سره زم بدر تا فلما تراءت الفئتان نو ابلیس سره دا سره روانو خو هر کله چې مخامخ شي دواړه ډلې دواړه ډلې د فر د مؤمنانو د کافرانو مخامخ شوي نکس علی عقبیه نو واپس شو رجع علی عقبیه په پوند خپل باندې په پوندو باندې څنګه واپس چې مطلب پوند داسې ده کنه سړی چې په ځای راتاو شي کنه دا په پوند راتاوي لري دي نو مکمل شیطان په ځای راتاو شو پوه شوې وقالا اغه دغه ته وی ابو جهل یاره چرته دی پوه شوې دور ته وی انی بری منکم یقینا ز بیزارم تاسو نه انی ارا ما لا ترون یقینا زوینم هغه چې تاسو نه وینئ دا وای د فرشتي جبرئیل علی السلام دی ولیدو چې ویلیدو نو دغه پیدانګو دوه ور چیرې دا خو پیس پکول غواړي ګټه پدې کېدا نو بس د ابو ابو جان وای چې غلاس رانی ولو تاریخي روایت کې راځي چې غلاس رانی ولو چې ودرې غیا یار وای چې نه نه چپ شدا قصې مکو انی ارا ما لا ترون زوینم هغه چې تاسو نه وینئ انی اخاف الله دې دا کې قطاده وای انی ارا مالا ترون وای صدق عدو الله دا الله دشمن رښتیا وی خو انی اخاف الله ز یریګم دا الله نه وای کذب عدو الله دروغ وی دا الله نه کله یرید له فرشتو نه وډار شو دا الله نه یریدو یا بعد وی دا الله نه وډار شو په دی معنی سره چې دغه داسې نه چې به وخت نه عذاب کماته خو وخت را کړو خدا خو راته نه ویل جنگونو ته بځي چې جنگونو ترالم کې دې شینن می مړ کی نو ان یخاف الله یقینا زیریګم د الله تعالی نه والله شدید العقاب الله تعالی سخت سزا ورکون کړي دا ابلیس وی ښا اذ یقول المنافقون نګور الله تعالی وی ما فرشتي راولې غلي ابلیس او او تختیدو دا غوی لخر پاغي باندې کمزور شو نو غنیمتونه به زما په اختیار تقسیم وی الانفال لله دا دولسمه وجه شو دیار لسم وجه اخیری وجه راخه راشه وګوره یې تاسو چې بچوي نو د الله په توکل باندې بچوي په توکل تاسو ته په خراغله توکل په ما کړو نو غنیمتونه ما تر اوس پاره چې زی تاسو زره څنګه وې ما شامل تقسیم کړي ښا د تاسو او اذ یقول المنافقون یا کفا وقت چې وی منافقانو والذین کسانو فی قلوبهم مرض چې پزنو داږي کې مرض غرها اولئ دینهم وی دوکه کې چولی دغه خلق دین خپل اے وی دا په دین مستی ځان له کار کتلې ده منډه وای او الته د غټو کافرو سره مخامخ کیږي اوس په دې ختم کی دا منافقانو دا خبرې کولی سوي دې ته دوی وای مذهبي جنونیت نن سبا ته سوي غر رها اولئ دینهم ولا الفاظ ننم دوی وای دا منافقان وای خو سوي ته وای مذهبي جنونیت وای په دې کې دینی لیوان توپ ده پوه شو کنه وای دا دین لیونی کړی دی دا خبره وکړه منافقانو ومن يتوکل علی الله وغر هؤلاء دینهم دوکه کې چولی دوی لره دین خپل ومن يتوکل علی الله فالله وینا دا دین نه دی لیونی کړي دی په الله توکل کړي د ځان سپاره دی ومن يتوکل هغه څوک چې ځان سپاري علی الله فالله تعالی باندې فان الله شدی عزیز الحکیم یقینا الله تعالی زور ور دی ها داغه مقابله څوک نشي کوله حکیم حکیم ذات ته کله به فتح درکې کله به شکست درکې په فتح کې به هم حکمتي په شکست کې به هم حکمتي خپل خپل وختونه به پاره کې بدار راځي ښا تر دې پوری دا دیار لس علتونه چې مار ته ویسو ته انفال کې به ذکر کیږي هغه دا چې الانفال لله غنیمتونه د الله په اختیار کې دي هغه ته پرې دي چې هغه تقسیم کی خپل دغه په کتاب مکه وای اوس دا غي نه پس تخویف اخروی ورکی کافرانو ته خاص پسو طریقو سره اول ورکی پس سره په حالت د سکرات الموت د ځن کدن په وخت باندې دغه دغه تخویف ورکی داغه حالت ورته یادې داغه نه پس بیا یری په حالت د فرعونیانو چې ګوره مخکینی خلق ما تبا کړی دي هغه شان به تاسو هم تبا شي راشي اومنه دا توحید اومنه ولو ترا کچرته تو ویني ها اذ يتوفى الذين كفروا فاغه وخت کې چې وفات کړي هغه کسان لره چې کافران دي سو کې وفات کړي روح کې عقلي الملائکه ملائکه يضربون وجوههم نو وهي مخونه دوی وادبارهم شاغان دوی په مخ او په شا باندې وای ولی زکه چې د مخ قران کړو حق تا او شاکړی ورته نو په دې دوه طرفې وای وذوقو الله ورته وای اوسکی او او دا فرشتي ورته وای اوسکی عذاب الحریق عذاب د سوزولو ورشي د سوز سیزل او عذاب ته ځان ورسوي ذالک دا عذاب ولی ورکی ذالک دغه عذاب چې دی بما قدمت ایدیکم په سبب د دې باندې چې مخکې کړی دی ایدیکم لاسونو تاسو ځانونو تاسو وان الله او یقینا الله تعالی چې لیس بظلام نه دې ظلم کوونکې للعبید په بندګانو خپل باندې ظلم نه کوي الله او تاسو مخکلي ګلي دي بد اعمال کړی دي دا غي په وجر ته ملاوي دي کذا بیا علی فرعون والذین من قبلهم وس الله تعالی وی د دوی حالت مثال ذکر کوي او دې ته وی تقویف بذکر الاقوام السابقه د مخکینو قومونو په مثال سره دې قومونو ته دغه ورکې دار ورکې چې هغه ته وګورئ د پدې وډار سي کدا بي آل فرعون دعبهم حال د دې مشرکین او حال د دې کافرو کدا بي آل فرعون پشان د حال د آل د فرعون دی والذین من قبلهم او هغه څوک چې مخکره دي فرعونیان نو کفرو بی آیات الله فسکی وسره شریک دي کفرو بی آیات الله کفر کړو په آیاتونو د الله د الله آیاتونو نه انکار کړو نو دویم کوي هغه یم کړو بس یو خبره شو فاخذهم الله نراونی ولدغه کافران الله تعالی بذنوبهم په سبب د ګناونو خپل باندې وان ان الله قوی یقینا الله تعالی مضبوط ته شدید العقاب او سخت عذاب ورکون کړي عذاب الله تعالی دغه شانتی ورکي اوس چا به وی چې خا الله تعالی چې عذاب دی قومونو ته ورکي کنه نو د دین مخکې ولې نه ورکولو دا د مکی والا خو ډېر زمانی نه را روانو چې اوسې ولې ورکړي نو الله وی ذالک دغه عذاب په دی وخت کې بان الله په سبب د دی باندې چې یقینا الله تعالی لم یکن د مغیرا بدلون کې نعمتا دغه نعمتونو انعمها چې هغه نعمتونه کړي علی قوم په یو قوم باندې حتا تر دې پوری یغیرو چې دا قوم بدل کی ما بانفسهم ما هغه عقیده ما هغه عقیده هغه اعمال به انفسهم چې لازم دي په ځانونو دوی باندې چې دوی عقیده دوی دین بدل کړو نذب په عذاب راولم پوه شو کنه دوی هغه اعمال چې ما په فرض کړی او هغه بدل کړل نذب په سره ولم عذاب راولم نو دوی دین بدل کړ اوس اوس ورته دین حق راغه نو چراغ ورته دی هغه دین حق بدل کو داغي بدل کې کفر واغست نو ماته عذاب راوستو په تغییر دین الله دا الله د دین په بدلول باندې عذاب راځي ها وان الله سمیع علیم یقینا الله تعالی اوریدونکو پوهه دی کدا بیا آل فرعون بل تشبیه ور کوي خو مخ کې تشبیه چې ور کړی و ودا د فرعونانو غوندې دي نو هغه ورته وی په کفر کې دي اوس ورته یو بل قسم کفر یادې تکذیب ورته وی تکذیب دي ته چې د الله تعالی آیاتونو یا رسول الله ته دروغجن وای نو هغه کې وسره یو شان دي اوس وای د فرعونانو سره هغه کې یو شان دي د ابوهم کذا بیا د فرعون حال د دوی پشان د حال د آل پشان د حال د فرعونانو دي والذین دا کسانو من قبلهم چې مخکې د فرعونانو نو د فرعونانو مخکې سوکو دا ذکر کوي د کفارو د دې کافرانو مکه او سلور بد صفات ذکر کوي یو صفت ګورا ان شر الدواب یقینا بدترین د زنده سرونه عند الله پنځ الله تعالی باندې الذين کسان دي کفرو چې کافران دي یو صفت دا دی چې دا کافر دي ها بل څه شی دي فهم لا یؤمنون بل عناد دی یو کفر دی یو عناد دی ضد دی بالکل ایمان راوړي نه فهم لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي دای بل شو الذين دریم صفت وګوره دا کافران هغه کسان دي عهد منهم چې تو وعده کی تو وعده کی منهم د دوی کې بعض خلق سره ثم ينقضون نو بیا دوی دا وعده ماته عهدهم وعده خپل فی کل مره په هر وار کې نو دای بل صفت ته چې وعده شکن خلق ته معاهدی ماته دای دریم صفت شو وهم لا یتقون او دوی ځان نه بچ کید دی وادي ما تولنا یا لا یتقون دوی تقوا نه کوي نو سلور صفات بیان کړ کفروا لا یؤمنون ينقضون عهدهم او سلورم څه شي لا یتقون دا سلور صفات د کفار مکه بیان کړ چې دای بیان کړ نو اوس ته فورن بیا قانون شروع کړي قانون شروع کوي خدا بیان ته مخکې دیر پاره کو چې لګ را ګرم شي لګ را تیر شي نو او د قانون شروع کوي دا بیا د قاتلوم حتا لا تکون فتنه ها دویمه داوا سوا دا غیش پک قوانین ذکر شو نو وم قانون دا غی دا ذکر کوي وم قانون فاما تثقفنهم فاما تجدنهم کچرته تدویرا کچرته تدوی پیدا کی ها یو مندل دی او سړی هغه اسانه باندې چې مخامخ ورشي تسقفنهم سقف دی ته وای چې وسړی پسې ګرځي ګرځي ګرځي ویا درا پیدا کوي یاره مونږ مونته نو پوه شي هغه دی فاما تسقفنهم کچرته ته دوی پیدا کی فل حرب په جنگ کې یعنی په میدان د جنگ کې فشرب بهم من خلفهم نو او یاره وا او ډار کا بهم د دوی په وجه سره من هغه تو خلفهم چې د دوی نه ورستو دي اے خلق وای کنه داته برابر کوم نصیب ریاد لري هغه المسی او هغه زامن ته وډار کا پوه چې داسې وجنا یا دا مطلب دی فشرد بهم من خلفهم اول صف داسې وه کنه چې رستونه صف خپل خپل سپتی کی چیرې دینه خدانو باسل غوا دا شو خا من خلفهم من خلفهم لعلهم يذكرون دې لپاره چې دوی یاد لري خوش نه دای وم قانون شو او دا قانون مختص بالامیر دی امیر لپاره کار دادی چې کله جنگ شروع کیږي نو په جنگ کې خسختی کی اول کې پوه شو کنه خسختی پکار ده و اما تخافن من قوم خیانتا اوس که یو قوم سره ستا سوا معاهده دې کړی وا او په معاهده کې تیاری دی چې دارا سره ماته نه کی نو و اما تخافن که چرته تیاری دی من قوم دې یو قوم نه خیانتا د خیانت کول دا غوینا فم بذ الیهم نو وګرځوا دا وعده اغویتا اغویتا دا خپل معاهده ورغورځوا خو څنګه علی سواء په داسې طریقه باندې چې برابر یې ته او هغه په علم کې تا هغه په علم کې برابر یې څنګه په علم کې دا څنګه چې نقو سره ته په برابر نه نه په دې علم کې چې هغه تم پته ولګي چې او معادمات شوا او تا تم پته یې داسې نه چې په پټه په لش پیسو کې حمله وکي نه نه ها که هغه حمله وکړن بیا په تم کاوه خو لیکن دا خبره ده چې صرف فقط دار شروع شوه ګومان دې پر هغه چې داخله دوکه کوي نو بیا ورته اعلان وکړي چې معاهده ماته چې تا تم پته ولګي هغه تم پته ولګي نو فم بذ الیہم پښوی او وګورځوا دا واده هغه تا علی سوائن علی سوائن په داسې طریقه باندې چې انت وهم مستویان فی العلم چې تو او هغه دواړه برابر وي په دې علم کې چې او واده ماته شوا صحیح شوا ان الله لا يحب الخائنين یقینا الله تعالی نه خوخی خیانتګر خلق ولی په پټه نه ماتوم وینا نه دا خیانت الله خوخی نه کنه ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون اوس کافر ته بیا تخفیف ور کوي ګمان دې نه کوي کافران سبقوا چې دوی بوړان دي لاړ شي دوی به بچ شي د الله نه انهم یقینا دا کافر چې لا يعجزون دوی نشي کمزور کوله الله تعالی الله پاک دوی نشي کمزور کولی اوس اتم قانون خا عام مجاهدینو ته دا قانون دی عام مسلمانانو ته چې جنگ بکې وقاتلوهم جنگ وسره کوي او په قوانینو بچلېږي دا څه نه چې ته وایې چې نه راته د توري جنگ کوم په دې دور کې کوم ورشه پته باندې ویو لګي پوه شوې نو دا دا ته غپ نه دی تیارې بکې صحیح شو واعدوا لهم تیارې او کې د پاره د کافرانو مستطعتم هغه عمر تیارې چې تاسو وس کیږي او طاقت مو کیږي د وس او د طاقت مطابق تیارې وکړي ښا من قوت د قوت نه قوت تیار کړي پوښوي دومره چې استاد وس مطابق وي بعض خلک وای یاره مون سره دومره وس نشته لکه هغه سره چې څومره دي نو ته ته وای الله هم داسې نه دی ویلي چې واعد لهم مثل ما اعد لكم دومره تیارې وکړي لکه څومره چې هغه کوي دا په تن دی ویلي نه چې استاد وس څومره پوره هغه تیارې وکړي من قوت قوت تیار کا قوت د جنگ مراد دی خاصه ک نبی صلی الله علیه وسلم په دغه باندې ادری دو په منبر باندې وی الا ان القوت الرمي الا ان القوت الرمي الا ان القوت الرمي خبر شي قوت وشتل دی قوت وشتل دی خبر شي قوت وشتل دی درې پیری جمله تکرار کا تاکید پوښوی جمله اسمیه راوړل دی بل تاکید الا حرف تنبیه راوړل دی بل تاکید ان نه پس راوړ دای بل تاکید القوت او الرمی مبتدا او خبر مدوړه معرفه راوړ دای بل تاکید دا پنځه تاکیدات دې لپاره داخل کړ چې سبا د قوت نسوک بل ته مطلب وانه دي صحیح شو من قوت تو تیار کړي قوت و من رباط الخيل او د ساتلو د اسنونا ها سات اسنونه چې کوم دنه هغه ساتي په هغه زمانہ کې د اسنونه دغه نن زمانہ کې دغه مطابق سوي سبا کوي تاسو ترهبون به عدو الله تاسو به ډاروي پاغي سره دشمن د الله وعدوکم دشمن تاسو دغه دشمن د الله تاسو دشمن دی واخرین الله وی دغه دشمن خو کار پریدا دلته نور دی دوپړک من دونهم غیر د هغه کافرونه هغه څوک دی لا تعلمونهم تاسو پی جنینا الله یعلمهم الله پی جنی امنافقان دی چې کله تر داسې معمولی لګونه حرکاتو کې کنه هغه ځان سره پډار کې چې ما خو خبر شي خو برابر نه پوه شو نو هغه په وډاریږي و ما تنفقو من شیء او هغه چې تاسو خرج کوئ کم شي فی سبیل الله فلا رد الله تعالی کې یوفی الیکم پورا بدر کول چې تاسو ته جزاء داغي وانتم لا تظلمون او حال دار چې پتا سو ظلم نشي کوله دای د تبل قانون بیان کو چې ګورا جنگ هو بکې خو تیارې ورلومو کا ځان جنگ ته سکه تیار کا تربیتو کا وسله برابر کا تناسه ټوپک نیم چې دا خو د سړی کنه خو د خپل وس مطابق نو هغه برابر کا جنگ ته نه هم قانون شروع کیږي نه هم قانون دا خاص تعمیر پوري جنگ هو بکې خو کله کله په دې جنگ کې د صلح نوبت راشي نو صلح معاهده هم کې کوانه کې نه وای کچا ته هغه کته کېدل معاهده ته بالکل معاهده بم کې کوچ کنه و ان جنحوا للسلم کچرته هغه مایل شو صلح ته ها دای په کې شرط کې خودو چې هغه یې طرف نه پیش کشي ځکه سوره محمد کې راځي فلا تهنوا وتدعوا الى السلم تاسو د جنگ نه مکمزوري کیږي او تاسو دعوت صلح طرف ته مور کوي تب پیش کشي نه کوي و ان جنحوا للسلم کچرته دوی مایل شو صلح ته فجنح لها نو تم ورته ورکاته صلح ته وتوکل علی الله واستوای ک صلح کوم دوکرا سرونه ک الله وای په ما باندې ځان سپارا وتوکل علی الله ځان سپارا په الله باندې انه هو السمیع العلیم یقینا الله تعالی اوریدونکو او پوهه دی و ان یریدو اوس ک چرته دی ما سره معادو ک پټه دوکرا سره کی الله وای و ان یریدو کدا کافران الی اراده لري ان یخدعوک د دوکی در کول تاسو ته فان حسبک الله یقینا کافی تعالی الله تعالی ته دوکی مکوا ته پورا دغه کا او بیا نور بل الله مدد کوي هو الذی خاص الله غذات ایدک چې کلک کړي ته مضبوط کړي ته بنصره په مدد خپل سره و بالمؤمنین او تی مضبوط کړي په سبب د مؤمنانو ملګرو مؤمنان ملګری در درکړي دي پاغي باندې تکلک کړي والف بین قلوبهم اوس داغه تفسیر کوي و بالمؤمنین چې الله تعالی ته په مؤمنانو څنګه مضبوط کړي هغه دافي والف بین قلوبهم چې محبت یې چولې دی مینه یې چولې ده په زړونو د دې مؤمنانو کې لو انفقتا که چرته تا خرج کړې وي ما اغمال فل ارض چې پزما کې جميعا ټول ما الفتا نو تا به نور اوست مینا بین قلوبهم پمیان د زړونو د دوی کې ولکن الله الف بینهم لیکن الله تعالی مینا راوست پمیان د دوی کې انه یقینا الله تعالی عزیز زورور دی حکیم حکمت والا دی نو دا دغه قانون ته تمه وا چې ګورا مؤمنان د سرشته دي او الله دې مددگار دی نو کوم معاهده راتله ته دوکې مکوا کوم معاهده سره غوي کول نو تی وسره وکا بس دا خبره ده دا نه هم قانون شو لسم قانون د تو ذکر کوي جنگ کوا جنگ کوا خدا خبره ده چې توکل بر خاص په الله دا نه چې په بل چا اعتماد وکړي دا لسم شو یا ایه النبی اے نبی صلی الله علیه وسلم حسبک الله کافی دې تعالی الله تعالی ومن ها ومن تبعك من المؤمنين فلیدا کې دوه ترجمې دي ها دوه ترجمې دي هغه یو ترجمه لکه داسې مشبوهن تکې دا نو په دې وجه باندې علما وایي چې هغه ډیر مکوي نو هغه دار چې تعالی را الله کافی دی او تعالی را مؤمنان کافی دی یو خدا دی خو بعد چې نه دا عتب په دې کاف ضمیر باندې د حسبک دا کاف ضمیر سره په دې وکا نو حسبک الله تعالی را الله کافی دی ومن او الله کافی دی هغه تعالی را اتبعک چې تابع دي استامن المؤمنین د مؤمنانو نه ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته چاو ویل وی ان شاء الله وشئتا ک الله وختلو او تی وغواړي نو هغه ورته وی اجعلتنی لله ندا تا دا الله سره شریک کوم چې دا الله مشیت سره زما مشیت په یو ځای راوړي نو ګور الله تعالی چې دیدا کې دا الله کفایت د کړه دا غي سره کفایت د مؤمنانو نه راځي د مؤمنانو لرهم الله کافی دی مطلب دا دی پینځل دا دغه یو لسم قانون ښا یو لسم قانون دا خاص ته امیر پوری امیر لپاره کار دادی کنا چې په مجاهدینو کې بهترینه جذبه پیدا کی حق استا چې کوم دنه داوی تربیت کی نظریاتی لحاظ سره هم او ترغیبی لحاظ سره هم او هغه چې کوم دنه هغه دا ګرم کې په جهاد باندې مؤمنان ټول یا ایه النبی اے نبی حرد المؤمنین را ګرم کرا او پار او مؤمنان علی القتال په جنگ باندې ان یکم منکم کچرت وستا سنا 20 صابرون لس کسان صابرون صبر کوونکی یغلی شل کسان صابرون صبر کوونکي یغلبون غالب کیږي به می اتین په 200 کسانو باندې شل به په 200 باندې نو یو په لس مقابله ده یو په لس مقابله و ان یکم منکم مئتن او کچرته وی تاسو نسل کسان یغلبون غالب کیږي به الفن په زر باندې من الذین دا کسان نه کفرو چې کافران دي بانهم په سبب د دې باندې قومن چې دا یو قوم دی دا کافران لا یفقهون دوی نه پویږي په سبب د فتح د جنگ باندې چې جنگ کې فتح په سره د جنگ کې خدای الله په مدد وي دوی په دې قصو نه پويږي نو ته په دوی باندې غالب کیږي دا خو ورته وي اوس مخ کې دا الان خفف الله اوس الله تعالی سپک کړل تاسو نه عنکم د تاسو نه حکم وعلم ان فیکم ضعفا او امون ته الله تعالی په تاسو کې کمزوري نو چې کمزوري رااله نو فإن یکم منکم مئتن کچرته وي تاسو نه سل کسان صابرتن کلک یغلبو مئتین نو غالب کیږي په 200 باندې و ان یکم منکم الفن کچرته وستا سنز زر کسان یغلبو غالب کیږي با الفین په 200 باندې باذن الله خدا غلبه به د الله په مدد دی په خپل قوت سره بني والله مع الصابرین الله تعالی سره د کلکو خلکو نه دی تر دې پوره دا قانون اوس په دې قانون کې دا راغی بعد وی دا مخکنه آیات منسوخ شوه څنګه منسوخ شو چې مخکنه آیات کې خدا ویلو اے په مخکینی آیات کې دا ویلو چې ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 شل به په 200 غالب کی یعنی یو په لس مقابله وا ورس یو په دو مقابله شوا نو بعد وی آیات منسوخ مونږ وای نه به منسوخ آیات کې تخفیف راغی ملګرو ته ګوره ک ملګری کله کله داسې وو اوسم کول شي منسوخ خو هغه ته چې پاغي بیا ته عمل نشي کولای په دې عمل کول شي اوسم ته یو د لس مقابله ته ورتلی شي کچر ته پکې خو عظمت دغه دی رخصت دا دویم دی چې مطلب دا دی چې یو په ځو باندې ته مقابله وکړي د یو د دوه نه چې بیا تختی دي نو بیا سره بیا ګناګار دي صحیح شو ها ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتا یسکن فی الارض اوس دولتم قانون دا خاص ته امیر پوری د دې قانون خلاصه دا چې جنگ کو کوي خو ترتیب بم داوی چې کله مو جنگ کولو کنه نو بهتره خبره ده مستحب ده امام احمد وی واجب دي مونږ وی مستحب دي چې اولنی جنگونو کې ته څوکا ته زیات ترجیح چې کوم دنو مال ته مکه و چې فدیه واخلي په اولنو جنگونو کې کار څه کوا بس چې ویني سی وجنه چې وینه توی شي چې خلکو کې روب او ډار چې کوم دنو هغه راشي نو اول کار بلې دای دا دولسم قانون دی ما کان علی نبیین ندی مناسب نبی صلی الله علیه وسلم لرا ان یکون له اسرا چې وی غل رب بندیان حتا تر دې پورې یسخنه په الارض چې وینه توی کې پزمکه کې دا په بدر کې نبی صلی الله علیه وسلم قیدیان ونیول او یا کسان نو پاغي باندې مشوره راو غوښتا پاغي کې مختلف صحابه پوه شو کنه پاغي کې یو صحابي راي خدا وا چې مطلب دا دا با قتل کو عمر رضی الله تعالی عنہ کوي ار یو سړی د خپل خپل رشتہ دار قتل کی صحیح شو دغه رنګي عبد الله ابن حذافه رضی الله عنه تقریبا دا هغه رائے داوا چې داس چلو کوي چې دلته به د غره ته بوزو او دی واده کې به لرګیو تراجمه کو دا ویا کسو پکې نه او به سوزو خو شوه او داغه چې کوم دی ابوبکر صدیق صاحب وی چې نه دا تل به وکړو چې فدیه و په واخلو او مخکې جنگ ته فدان قوی کو او دا خپل خپلوان خلق دی کې دې چې سبا تعالی پاک اسلام ته توفیق ورکړي موږ په مضبوط شو نبی صلی الله علیه وسلم فیصله په دې رائے باندې وکړه چې فیصله په دې رائے باندې وکړه نو الله تعالی آیات نازل کړ چې نه پکار داسې وا چې فیصله په هغه رائے شوی چې اول قتلان شوی وي صحیح شو خو چې اوس نو په دې وکړه نو بیا الله فیصله جاری کړه تريدون تاسو اراده لرئ عرض الدنیا د سامان د دنیا اے دا یو نه چې تحبون مینا او سره صحابه نه کولا خو اراده د دنیا ځکه لرله چې ځان په جنگ ته مضبوط کی صحیح شو اراده زکه ویلا والله یرید الاخره الله تعالی اراده د استاد د پاره د اخرت او چې اخرت ګټو شي ته دین ګټو شي والله عزیز حکیم الله تعالی زور اور دی حکمتونو والا دی اوس د الله تعالی د قانون نه خلاف وي فیصله غنه وشو نه نه قانون نه خلاف نه وا قانون لا راغله نه خو الله وي زما خو خدا سوا لولا کتاب من الله کچرته نه وي کتاب لیکل قانون من الله تر طرف د الله نه د الله تر طرف نه کم قانون دی هغه دا دی چې تر څو پورې ما قانون نه را لګل او څوک یو کار وکړي نو پاره د نسل رانی سم پوښوي دا پاره باندې نه رانی سم یو دا معنی ده دیو معنی ده لولا کتاب من الله بتحلیل الغنائم کچرته نوې فیصله د الله تعالی اے حلالولو د غنیمتونو سره ستاسو لپاره سبقه چې مخکې تیر شوی دی دا فیصله الله مخکې نه کړی و په زړو کتابونو کې راغلی چې د پیغمبر د لپاره بسی غنیمتونه حلال وي دا د پیغمبر د لپاره حلال شو نور پیغمبرانو به اکثر غنیمتونه الله تعالی به اسمان ته پورته کول په اور فیصله لمستکم خامخاره سید له بو تاسو فیما پاغ مالونو کې اخستم چې تاسو واغستو عذاب عظیم عذاب لوی خدا خو تاسو ګناګار نه یی که تاسو ګناګار وې نو بیا به سزا درکړې وا او ګناګار په دې نه یی چې قانون مخ کې راغلی نو نو تاسو مخ کې نه قانون نو راغلی لهدا تاسو نه یی ګناګار او یا دار چې مخ کې نه زما فیصله التنه بر ادا ده چې زه تاسو له صدر کومه غنیمتونه به تاسو ته حلالوم یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى دیار لسم قانون وسخیری قانون نه دا متعلق تر چا سره د قاتلوهم حتا لا تکون فتنه جنگ بکی خو په کومه طریقه باندې چې بندیان دی راونی ول کنه نو بیا څه دی فدیه دې واغستا نو بیا داسې چې رخصتې نه لکه خوشاله رخصت کخه په خوشاله باندې هغه تم نه خدا پاتې شو فکلوا مما غنمتم خا اوس چا وی چې خدا غنیمتونه چې دا کم مال واغستو نو دا خو ټیک ته حلال شو مشتبه غونته نه شبهه پکې نه ادا فدیه کې الله وینه پکې نشته پکې شبهه اوس فیصله شوی ده حلال ده ورته فکلوا نخری مما ده اعمالون غنیمتم چې غنیمت کړی تاسو حلالا پاک طیبا حلالا حلال طیبا پاک واتقوا الله او تقوا کوي ده الله تعالی نه ده الله نه یریږي ده حرام مال نه ځان ساتي ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی یا ایها النبی نو دا غدیار لسم قانون شو دیار لسم قانون په دې دغه دی چې شان نزول کې راځي کنه نبی صلی الله علیه وسلم تر او حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ هغه د بدر نه هغه بدر تراغله راغله او ابو جهل په زور راځته خو شی حدیث مبارک کې راځي جبرئیل علیہ السلام نبی صلی الله علیه وسلم تراغه بخاری روایت ته وستر راوته دی میدان تراغله د کوم مکرح دی خیال کوي چې قتل نه کوي چې قتل نه کوي نبی صلی الله علیه وسلم د بدر په میدان کې اعلان وکړ چې عباس ته راغله ده خو عباس ته چې مطلب قتل نشي ژوندې ونی سي عباس ته نبی صلی الله علیه وسلم گرفتار کړو چې گرفتار کړو ورته چې کله قیدیان باندې فیصله کیدا نو په عباس ته باندې فیصله وشوه فیصله دا وشو چې فدیه راکوا هغه ویلی چې زه کوم مسلمان یم ما په اسلام قبول کړی خو شوي په مکه کې او زه خو په زور راستل شوم نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی اما علانیتک فعلینا و اما سریرتک فالی الله په موږ د ذکر حالت ته پټ ستا الله تسپارل شوی دی هغه باندې موږ نه مکلف چې اوس ته پټ مسلمان یو کنه خو موږ بدر نه موږ سره بر سره دغه معاملې کوو لہذا داخله او فدیه راکو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله ته غواړي چې زه مطلب د مکی په کوسو کې بیا سوال وکم ما سره روپۍ چرته وي ته ډبل ډبل راکې دا د عقل بم راکې ته خپل بم راکې پوښوي وی زما بیا د مکی په کوسو کې سوال کوم چې دا ما تر بیا ستې ما تر خو نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم متلی ته د کور نه راتلی تا چې ام الفضل ته وی ام الفضل د رسول الله چاچی وا پوښوي د تر خزه ودا د عباس ته کوروالا وا وی هغه ته تا وی چې دا پلانې مال چې د پاغه ځای کې اقدام پوښی نو کله را واپس نشم نو بیا د مال لا واخله دا تاویل نو وی بالکل ته د الله رسول زما یقین نورم په خبره باندې مضبوط شو او بس سیدا فدیه ورکړه الله تعالی وی ته دا وای چې خیر ده که پتا سو کې ایمان او الله به درک یا ایه النبی ای نبی قل ورته وای لمن هغه چاته فی ایدیکم چې تاسو فلاسن کې من الاسرا د قیدیانو نه ان علم الله فی قلوبکم خیرا کچرته امون تعالی تعالی تاسو په زړونو کې خیرن د خیر نه مراد ده ایمان دی که الله پیدا کستا سو پزنو کی ایمان یؤتکم نو درب کی تاسو ته خیرا غرا مما دا هغه مالنا او خدای منکم چې تاسو نه غست شوی دی و یغفر لكم او بخنه بو کی الله تاسو ته نبی صلی الله علیه وسلم ورته پاس ته وی ځاب یا الله تعالی در کی بیا د نبی صلی الله علیه وسلم دا حضرت عباس سے برست راغله بیا بیا پرست وخت د بحرین نه مال راغې نو چې مال راغې حضرت عباس ته تر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی وی چې ورته تا نمیدا کړو اوس تعالی الله اختیار در کړ دی الله را تویل چې بیا یو سا نو ته اوس سره دغه مال نه نو هغه لاړو صادر ورته خور کو مال نه راواچو نو خیر راواچو نو چې هغه دا کول ځان ته راوچتول راوچتول نه شوی راځي ما سره خلک زور وکي خو شي نبی صلی الله علیه وسلم زور سره نه کوي هغه شی وو چې په خپل اوچتول شي خو شي یا نبی صلی الله علیه وسلم صاحب ته ورته دی بوډا ته هیره سیوا شوی والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی و ان یریدو خیانتک کچرته دی اراده لري د خیانت کولو تا سره فقد خان الله کدا په درو غرته وسړی و چې ما ایمان نه وړي نو الله وای کدا خیانت تا سره کوي فقد خان الله من قبل نو الله سره دا ډیر مکه خیانت کړو فامکن منهم نو الله تاسو ته قدرت درک پاوی باندې فامکنک منهم الله فاتح نکړی بیا ور به فاتح کی والله علیم حکیم الله تعالی په یو حکمتونو والا دی دا تر دې پوري بداوی برابر شوی الانفال لله دا وی دیار لس وجه ذکر شوی او قاتلوهم حتا لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله دا وی دیار لس قوانین ذکر شو چې دا ذکر شنو اوس د توي راشه دنیا کې خلق پنځه قسمه را جوړی ښا او دا داس دی چې تاسو ترغیب درکې چې یو بل سره مسلمانانو مدد کوي نصرت کوي نو هغه ته بیانې ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل څلور قسم مؤمنان دي یو قسم کافر دي ها یقینا کسان چې ایمان راوړل دي وهاجروا هجرت کړي دي وجاهدوا جهاد کړي به اموالهم په مالونو خپل سره وانفسهم فزانونو خپل سره په سبیل الله فلار د الله تعالی کې والذین کسان آو چې ځای ور کړی دی ونصرو او مدد کړی دی دغه مهاجرینو اولایک دا کسان چې دي بعضهم اولیاء او بعض دا بعض د دوینا اولیاء او دوستان دي مددګاران دي بعضن د بعض نورو دا مهاجرین او انصار دا سدي دا د یو بل دوستان دي ښا دی به مینس کې سبي مواخات نبی صلی الله علیه وسلم پکې مواخات جوړ کړو ورور ولی نو د دې ولایت نه بیا ولایت د مدد او د نصرت ته واخلي نو چې هغه دی واغست بیا در باندې څه سوال نه راځي او کچر د ستنه ولایت دا واخلي چې په میراث کې بل یو بل سره شریکي نو د میراث شرکت بیا روز د آیات کې راځي او اولل ارحام بعضهم مولا به بعض چې هغه بیا منسوخ شي بیا آیات منسوخ کیږي خو موږ وایو مې اخلا آیات نه منسوخ کیږي دینه مدد مراد دی د یو بل مددګاران یې تاسو یو بل سره مدد کوي په کارونو کې عام کارونو کې به یو بل سره مدد کوي والذین آمنو آکسان چې ایمان خراوړې دي خو ولم یهاجروا هجرت نه وکړي مالکم نشتره تاسو لره من ولایتهم د دوستۍ او د مدد داوینه من شي ان هیڅ شي حتا یهاجروا حتا چې هجرت کی چې کوم هجرت نه وکړي دلته نو سره کوم ګونه مکاو خو شوي او هغه سره تا دغه چې کوم د دوستانه مپاله ځکه چې هغه غیر مهاجر دي نو دا په دنیوي امور کې ستاسو سره صدا سي تعلقات دا به سره نه ساتي البته یو خبره شته وي و ان استنصروکم کچرته مدد غواړي دغه مهاجر دا غیر مهاجر ستاسو نه په دین په بار د دین کې چا سره په دین باندې جنگ دی او تا ته وي زما مدد وکا نو فعلیکم النصر واجب دی پتا سو باندې مدد د اوی الا علی قوم مگر په مخالفت د هغه قوم کې نه دی واجب بینکم و بینهم میثاق چې تاسو دا غي ترمنځ معاهده چې د کم قوم سره اوس ته وګوري چې ستانه مدد وغوښتو د کافر په مقابله کې په دین کې نو مدد وکا خو په اوس داسې قوم چې هغه قوم سره ستاسو معاهده شوی دا نو بیا دا غي قوم خلاف پتا باندې مدد دا وی نشته بیا به نه کی ها و والله بما تعملون بصير الله تعالی پاک تاسو عمل کوي لیدون کې دی چې ته مدد کې او کنه کې والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض او زه ته وای تاسو یو بل سره مدد زکه کوي والذین کفروا کسان چې کافران دي بعضهم بعض لاغوي اولیاء بعض دوستان د بعضوري هغه دی یو بل مدد کوي هغه دی یو بل مدد نه کوي هغه اتحاد کړي تی نه کوي الا تفعلوه کچرت تاسو دا مدد اونکې د مسلمانانو تکون فتنتن نشبا فتنه فل ارض پزما کې شرک فرا پورشي و فساد کبیر او لوی فساد دراشي لوی فساد سره غلبه د کفر غلبه قانون د کفر بنافس شي کدا کارو شو والذین آمنوا وهاجروا دا اوس د مسلمانانو څلور قسمه ذکر شوې درې قسمه مخکې ذکر شو آمنوا وهاجروا او ونصروا لم يهاجروا دریشو او سلورم قسمه چې روستو هجرت وکړو د فتح مکی نه دغه نه د بدر نه پس روستو احد نه پس هجرت وکړو یا دالی تر اخیره پورې تر اوسه پورې چې څوک هجرت کوي تر دې دوره پورې دا حکم شامل دی والذین کسان امنو چې ایمان راوړل دي وجاهدوا جهاد کړل دي فی سبیل الله پلار د الله کې والذین ها هاجرو هجرت کړل او جهادو جهاد کړل په سبیل الله په لار د الله کې ان دی علی کلمت الله د پاره والذین کسان او چې ځای ور کړل او نصرو او مدد کړل اولایک دا کسان چې دی هم المؤمنون حقا دا مؤمنان دی یقینا او فرشتیا فرشتیا مؤمنان دوه قسم کړل الله تعالی مهاجرین او انصار ها بس دا دوه قسم دا دوه قسم خلق وای دا یقینی مؤمنان خلق ته لهم مغفرتون خاص د دې لپاره مغفرت ته ورزق کریم او رزق ته کریم خیسته معزز امه ته مخ تیر کو تفسیر شي شوی دی والذین آمنو من بعد وهاجروا سلورم کسان د مؤمنانو داره آ کسان چې ایمان لوړل دي من بعد پس د دینا پس د دې بدر د احد نه د دینا پس دغه وشو وهاجروا او هجرت وکړو وجاهدوا او جهاد یو کما کوم تاسو سره فولای کمنکم نو دا کسان هم تاسو نه دي دا هم ملګری دي ها و اولل ارحام اوس چاوی کنه دا با چې ملګری دي زمونږ نه دي نو په میراث کې دیومی صحیح نو الله وینا د میراث صدا نه ده و اولل ارحام او خاوندان د رشتہ داري ها هغه رشتہ داري والا خلق بعضهم بعض راوینا اولا هغه ډیر حقداري به بعضن په بعض نور باندې په میراث کې فی کتاب الله فقانون د الله کې ان الله بكل شیء علیم یقینا الله تعالی پاره یو چیز باندې پوهه ده دا سورته انفال ها تر دې پوري سورته انفال کې دو دعوی او دیار لس یوی دعوی علت نه او دیار لس بل دعوی قوانین لم آسان سورته کنا او په اخر کې پنځه قسمه خلق ذکر کړ څلور مؤمنان او یو قسم کافر مؤمنانو کې بیا یو مهاجرین یو انصار یو غیر مهاجرین یو ورستو مسلمانان او کافر خو کافر شنو بس دغه شو حاصل د صورت هم دغه شو اوس دا خبره را په صورت کې امتیازات وای او انفال ذکر پکې په صورت کې چې کوم د بدر د غزا تذکرہ وا په صورت کې د ملائکه د نزول تذکرہ وا په صورت کې چې کوم ده نو د غنیمتونو د تقسیم طریقه وا په صورت کې هغه دیار لس دیار لس وجه ته کوم ذکر شوی وي دیار لس پکې جملې د توحید وي دیار دس پکې نمونه د الله تعالی او ها او پنځه پکې اقسام د خلق وې د صورت امتیازات شوم بس لاندې صحیح شو